وجه همدا ده چې په دې لاره کې احتیاط انضباط انسان خپل نفس را کنټرولول او قدم په قدم باندې د شریعت پوښتنه کول د علماو نه پوښتنه کول بلکې د مجاهد دپاره اسلامي ثقافت شرعي ثقافت او جهادي ثقافت پرې لازم دی ورونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی هغه حدیث به ستاسو سره په کتابچه کې خلق المجاهد کې موجود دی چې په ورځ د قیامت باندې به قاتل راشي مقتول راشي په داس حال کې به مقتول راځي چې د هغه د بدن نه به وینې روانې خپل سر به په د یو لاس کې نیولی او د بل لاس باندې به انسان هغه خپل قاتل هلته انسان قاتل نه ورکیږي نه پټېدلی شي د خپل قاتل به یې د لاس نه رانیولی او د الله دربار حضور او د الله عرش طرف ته به یې کشوي او بیا به د الله رب العزت حضور ته ور وړاندې کوي او وایي به یا الله یا ربی اسأله فیما قتلنی ای رب ته دې دنه پوښتنه وکوه چې زه په دنیا کې د ولې وژلی یم چې ما روح یې ولې قبض کړی دی زما اولاد یې ولې یتیم کړی دی نو الله رب العزت به ورته وفرمایي دې قاتل ته اقتلته لتكون العزة لفلان وهي لي آیا دا د دې په خاطر دا وژلی دی چې تر څو پورې عزت او قمانداني او مشري د فلان دپاره شي غالبا دا لفظ نبی علیه السلام ولې ذکر کړی دی غالبا په انسانان چې کله جنګونه کوي یا قتل و قتال کوي خلک وژني د دې په خاطر باندې وژني په قماندانۍ سره جنګ وي په مال سره جنګ وي په موټر سره جنګ وي په منطقه سره جنګ وي خپله مسلمانان بیا چې قتل ترې نه وشي قتل وکوي د دې په خاطر کوي چې زما قماندان قماندان اعلا شي زما ملګری چې زه ورسره یم ځې ته تر امر لاندې کار کوم دا باید والي شي دا باید مشر شي دا باید امیر شي قتلته لتكون العزة لفلان د دې په خاطر د وژلو چې د عزت د فلاني شي او د عزت په حقیقت کې الله وایي چې د ما دپاره دی په بل روایت کې راځي فسحقا لك سحقا لك هلاکت دی تا ته هلاکت دی تا ته وروسته د هغې نه بغیر له دې چې د نورو اعمالو د نورو اعمالو حساب کتاب ورسره وشي د هغې اجرونه راواخیستلی شي انسان د الله رب العزت په ملایکو ته حکم وکوي چې د قاتل واخلئ او په جهنم کې وغورځوئ په بل روایت کې راځي ورونو من اعان هغه روایت هم والله اعلم چې تاسو سره په خلق المجاهد کې موجود وي من اعان على قتل مسلم بشطر الكلمه كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله والعياذ بالله وایي چا چې د یوه مسلمان او د یو ناحق قتل کې د شطر الکلمه د کلمې د یو جز په اندازه د یوې کلمې د نصف په اندازه باندې د نصف کلمې په اندازه باندې مدد او کمک وکولو په ورځ د قیامت به په داسې حالت کې راپورته کیږي چې د دواړو سترګو په منځ کې به یې لیکلي وي آیس من رحمت الله د الله د رحمت نه مایوسه انسان ورونو په ورځ د قیامت چې انسان د الله د رحمت نه مایوسه شي د هغه ځای کم ځای دی جهنم د هغه ځای دی په ورځ د قیامت به د الله د رحمت دپاره انبیا کرام به هم سجده ریز وي په سجده به پراته وي د الله رحمت به غواړي حال دا چې معصوم د هیڅ ګناه ورباندې نشته هغه ورځ چې پنځوس زره کاله به انسان لوڅ لپړ ولاړ وي لغړ به ولاړ وي د الله په حضور کې او د خپل ګناهونو مطابق به په خپلو خولو کې غرق وي او دا د په لکونو لرې کیلومتره لرې د نمار سترګه به د یو نزې یا د یو میل په اندازه باندې وي چې انسان به د نینو په شانتې ترقیږي سره په هغه وخت کې ورونو د انسان په ټنډه باندې دا خبره هم ولیکل شي چې آیس من رحمت الله د الله د رحمت نه مایوسه انسان یقینا د هغه ځای جهنم دی که هر څومره اجرونه ثوابونه منځونه جهادونه د ځان سره راوړي شطر الکلمه څه معنا ورونو علماو د دې شرحه کړې ده چې کله د چا د قتل منصوبه جوړیږي کله پلان جوړیږي چې فلانه یې مړ کړه نو په عربي کې څه وایي اقتل نو علما وایي که صرف دومره یې وویلې چې اق صرف د اوقې وویلې بیرته یې خپله ژبه راونیوله چې نه زه په دې کې مشارکه نه کوم صرف هم دومره یې وویلې چې اوق د تل یم نه وبرابر کړی په دومره کومک یې د چا سره وکولو د مسلمان په حق کې نو په ورځ د قیامت به یې دا لیکلي په ورځ د قیامت به یې په تندي او په ټنډه باندې لیکلي آیس من رحمت الله چا چې صرف په نصف کلمه لکه چیرته څوک مجاهدین سره ټول دی د یو چا د وژنې پلان جوړوي یو سړی صرف همدومره ورته وي چې یاره دا خو و دا وژنه هم پوره ونه کړي صرف همدومره وي بېرته خپله ژبه راونیسي دا به هم په ورځ د قیامت باندې به الله د رحمت نه محروم او د جهنم مستحق ګرځېږي عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو قتل وشو هغه چې کومې قریې خلکو قتل کړی و اوه کسان په هغې کې شریک وو او اوه کسان یې مجازات کړل بیا یې وویلې قسم مې دې په الله یي که د دې انسان یا د دې مقتول په قتل کې د ټوله قریه هم شریکه وای اګر که د کلمې په اندازه هم وای ما به ټولو ته سزا ورکړې وه نو وروڼو دومره عظیمه ګناه ګناهونه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې فرمایي لزوال الدنیا اهون عند الله د ټولې دنیا نړېدل د الله په نزد باندې دا سپک شی دی کم شی دی من قتل رجل مسلم د یوه مسلمان د قتل نه رواه مسلم په بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا هر ګناه کېدای شي امید دی چې الله یې وبخي مګر دا چې انسان مړ شي په داسې حال کې چې هغه کافري او الرجل یقتل مؤمنا یا بل هغه کس چه قتل کړي مؤمن متعمدا په عمد سره په بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي څوک چې مسلمان ووژني نو په ورځ د قیامت به الله رب العزت د هغه نه هیڅ شی قبول نه کړي لم, يق... لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا په ورځ د قیامت به الله رب العزت د هغې نه هیڅ بدله هم قبوله نه کړي یعنې انسان که په هغه ورځ باندې خپل د هر شي نه قربانیږي د خپل ځان نه هم قربانیږي د خپل اولاد نه هم قربانیږي په ورځ د قیامت به الله رب العزت هغه د هیڅ څه نه هیڅ څه به په دې په دې لاره کې یا په دې مقابل کې نه قبلوي نو ورونو مسله تر دغه اندازې پورې نازکه ده چې د یو مسلمان قتل دغه ګناه ده چې جهنم یې ځای دی د الله د رحمت نه محرومه کېدل دي په ورځ د قیامت نورو سجل یې الله رب العزت د سره راخلاصوي نه کله چې انسان شهید کیږي دا مجاهد چې کله په شهادت رسیږي قتل مسلم یې کړی د جنت دروازه ورته بندیږي د جنت د هغه عظیمو نعمتونو نه چې هر شهید تېنه استفاده کوي قبل القیامه مخکې د قیامت نه د هغې نه محرومه په ورځ د قیامت باندې د شهادت هغه لوړې درجې تر هغه وخته پورې الله رب العزت نه ورکوي تر څو پورې چې د هغې مقتول راضي شوی نه وي دا مقتول کیدای شي راضي نه شي انسان باوجود د دې نه چې شهید شوی وي د جهنم اور ته وغورځېږي والعیاذ بالله وروڼو یوه طرف ته دغسې مسایل زموږ ستاسو مخې ته دي بل طرف ته وروڼو په اوسنی جنګ او جهاد په موږ تاسو باندې لازم دی فرض دی راباندې واجب دی عینی دی راباندې فرض عینی چې وې نه کوو چې وې نه کوو هره ورځ په موږ باندې تیریږي د الله لعنت په موږ باندې وریږي زموږ ستاسو مثال به د هغه چا یي که جهاد ونه کوو لکه څوک چې عمدا قصدا فرض مونځ پرېږدي د رمضان په میاشت کې روژه خوري او سود خوري زنا کوي شراب خوري د هغې نه به بدتره زموږ ستاسو مثال وي که جهاد ونه کوو جهاد راباندې فرض دی بیا په جهاد کې ورونو په اوسني شرایطو کې اوسنی جنگ داسې جنگ دی چې د داسې دشمن سره زموږ ستاسو جنگ دی چې هغه د ټوپک په شپېلۍ باندې موږ نشو دفع کولی هغه ته شکست ورکول هغه تباه کول هغه ورکول هغه ورخطا کول هغه ارهاب په هغې کې اچول په هغې کې دهشت اچول په هغې کې په هغې کې رعب اچول هغه زموږ ستاسو د ټوپکو د شپېلۍ په واسطه باندې نه کېږي ځکه زموږ ستاسو عسکري قوت د هغې سره اصلا مقایسه کېږي نه نو په داسې حالاتو کې موږ تاسو مجبوره یو بل د علما بل د علما و اقوال دی مخکې نه هم په دې باره کې چې کله هم د جهاد سقوط راځي په سبب د یو سبب باندې جهاد ساقط کیږي په دې وجه باندې که دشمن سره انسان مقابله کوي نو د مقابلې په نتیجه کې بعضې ضررونه هم مسلمانانو ته رسیږي نو د هغې مسئلې حل علماو بیان کړی دی ورونو هغه یوه مسله ده چې باید مجاهدین ټول په باندې پوه شي التطرس دا تطرس مسله ده په تطرس معنا ډال ګرځول دا انشاءالله دا مسله به شرحه کوو نو بل طرف ته زموږ داس دشمن سره سر کار دی چې هغه زموږ د ټوپک په شپېلۍ یا په تقلیدي جنګونو باندې د هغې مقابله نه کیږي نو مجبور یو د هغه مقابله په خاطر باندې د هغه اسلحه نه کار واخلو کومې اسلحې چې د مارو شامل ورته ویل کیږي یا د عام تباهۍ اسلحې کم چې د چا نه مخ پیژني نه د چا څټ پیژني نه کومه زاویه لري او نه کوم جری جوک لري او نه هم کومه فاصله مني دا یو مجبوري ده داسې مجبوري ده چې دې ته هر انسان په دې باندې مجبوره دی اړ دی چې دا کار وکوي نورونو کله چې مسله تر دغه اندازې پورې حساسه ده نو دې علومو ته هم مجبور یو چې دا علوم حاصل کړو ځکه د امریکایانو سره مقابله په پخوانۍ اسلحه چې هغه صرف ټوپک دی کوم چې هدف معلومولی شي کوم چې څوک چې وژنې د هغې فرق کولی شي د غیر محارب نه په هغې باندې دا دښمن باندې هغه اسلحه کار نه ورکوي نو د دین نه دفاع کول د ناموس نه دفاع کول د قرآن نه دفاع کول دا د اهمو فرایضو اعیانو څخه ده دا به خامخا کوو فلهذا د دغه د دفع کولو په خاطر باندې نوی یو علم چې د متفجراتو علم دی هغه په مجاهدینو باندې زده کول لازم دي چې باید زده یې کړي خو دا علم وروڼو مخې ته هم دومره معوقات موجود دي د کومه حدیث د خو مشت نمونه خروار و چې ما ستاسو مخکې ذکر کړ که نه چې تفاسیر دې پسې وګورئ د فقهاو اقوال په دې پسې وګورئ د قتل مسلم او قتل ناحق حتی صرف قتل مسلم نه قتل نه حق ډېر داسې خلک دي چې کفار دي د هغې قتل په موږ تاسو باندې لازم نه دی جایز نه دی موږ تاسو ته مستعمن دی یو سړی د امن په خاطر راغلی چا چا ته امن ورکړی یو سړی غیر مقاتل دی محارب نه دی تا سره غیر محارب وژل یا د هغې سره ته په عهد کې د هغې وژل هم جواز نه لري د فاسق او د فاجر وژل جواز نه لري که هر څومره فسق یې زیات شي زناکار شي بدکار شي فلان شي فلان شي هغې ته که قتل جایز دی هغه هم صرف د اسلامي نظام تر د قضا تر قوانینو لاندې قاضي به هغې ته سزا ورکوي موږ تاسو ته جواز نه لري چې یو سړی ووژنو په دې وجه باندې چې دا سړی زه پېژنم دا دا سودخور دی دا بدکاره دی دا قاتل دی دا فلان دی دا جواز موږ تاسو ته نه لري قتل ناحق چې هر څوک بالخصوص مسلمان د هغې دپاره دغه سزاګانې موجودې دي فلهذا ورونو یوه طرف ته دا مجبوري ده بل طرف ته دا معوقات موجود دي چې د انسان آخرت پکې تباه کیږي فلهذا دا علم باید هغه کس واخلي چې د اخیستو په وخت کې باید عهد وکوي د خپل رب سره عهد وکوي اول او بل د هغه چا سره عهد وکوي د چا نه چې دا علم اخلي چې دا علم به غیر له کفارو نه د خپل ټولو شرعي فقهي ضوابطو نه علاوه نه استعمالوي ان شاء الله دا عهد باندې تیار یې تاسو ان شاء الله چې ټول عهد به د خپل رب سره به دا عهد کوئ چې د الله په خاطر د الله د دین په خاطر باندې به دا کار کوو یو دومه مسله چې په دې کې به په هر قدم په قدم باندې په هر هغه عملیات چې په هغې کې باروت استعمالیږي د هغې رهنمایي به د علماو نه د فقهاو نه د فقې د کتابونو نه به خامخا د هغې رهنمایي اخلو درېیمه خبره ورونو چې دا علم به هر چاته نه ور زده کوو تر څو پورې د هغې دیني تربیت موږ نه کړی تر څو پورې هغې سره څه وخت موږ نه تېر کړی چې د هغې موږ ورع وګورو د هغې تقوا وګورو د هغې خوف من الله موږ وګورو چې د الله نه ډارېږي او که نه ډارېږي دا چې هر سړی هر سړي ته ته د څو دا وروڼو تاسو به یې وګورئ ډېر اسانه تر کومې اندازې پورې چې د دښمن ته ضرر ورسول دی اسانه کار دی حتی آمی مطلق چې هیڅ هم نه وي زده هغه هم زده کولی شي نو دومره اسانه علم دی په اسانه په یوه ورځو دوه ورځو کې چاته بل چاته ور منتقل کیږي نو د الله نه پرې ویرېږئ د الله نه خوف وکوئ مخکې حدیث ویلی چې منعان علی قتل مسلم بشطر الکلمه چې په نصف کلمه په وجه باندې په ورځ د قیامت باندې د په تندي باندې آیس من رحمت الله لیکل کیږي نو دا چې یو داسې داسې یو انسان چې د الله تقوا او ډار او خوف یې په زړه کې نه ته هغې ته باروت ور زده کړی او هغه بیا په دې باروتو باندې چېرته مسلمان چېرته غیر ناحق قتل وکوي په ورځ د قیامت باندې به ستا په تندي باندې دا شی نه لیکلي ځکه ته سبب یې تا دا فارموله ورښودلې تا دا علم ور منتقل کړی دی فلهذا د الله نه یېرېدل په کار دی د الله نه خوف په کار دی چې چا ته هم څوک یې هم درنه زده کوي باید ور زده یې نه کړی شخصي طور باندې باید هیڅ چا ته دا شی ور ونه ښیې چې یو ملګری دی دی انسنفی دی دی تره زوی دی ماما زوی دی په کلي کې د هغې ته کښېنه دا شی ور وښیې دا باروتو علم ورزده کول دا د هغه خلکو کار دی کوم چې د منظمو خلکو تر قیادت لاندې کار کوي تر څو پورې مخکې له دې چې هغه ته دا علم ور منتقل کړي یا ورې د هغې تزکیه وکوي یا ورې د هغې خوف خدا وګوري یو څه وخت ورسره تېر کړي وګوري چې دا مونځ کوي نه کوي د دې تقوا څنګه ده فاسق دی فاجر دی که متقي انسان دی کله چې ته مطمئن شي بیا په یو چوکاټ د امارت کې په یو چوکاټ د په یو چوکاټ د جهادي نظم کې باید دا علم خلکو ته ور منتقل شي نو انشاءالله په دې باندې به هم عهد کوئ چې دا علم به شخصا چا ته نه ورکوي چې چا ته یې ورکوي هغه به هم چې د کم نظم سره تاسو وایي د کم ګروپ سره تاسو وایي باید د هغې ته قیادت لاندې د هغې ته مشرۍ لاندې د هغې ته رهنمۍ لاندې نورو مجاهدینو ته یې وروښایي موږ دا نه وایو چې دا د ځان سره وساتئ چاته یې مه ورکوئ نه لاړ شئ خلکو ته مدربین د ځانه جوړ کړئ هغه منطقو ته چې خلک یې دغه ځایونو ته نشي راتلی هغې ته یې ور وښیئ خو نه دا چې په هره مهمانخانه کې ناست دی په هره کوټه کې ناست دی خلکو ته دا علم ورښیئ دا نه ګورئ چې دا فاسق دی فاجر دی دا نه ګورئ چې د ده فکر جوړ شوی دی او که نه دی نن تا سره دی سبا ستا په ضد باندې راپورته کیږي نن ستا مجاهد دی ولې زموږ پوره پوره تنظیمونه د رهبرانو سره نن د امریکایانو سره نه دي ولاړ هغه چې موږ یې ته قیادتونو لاندې کار که ته قیادت لاندې کار کولی نن د امریکایانو تر څنګ ولاړ دي هغه علمونه چې زده کړي دي اوس په موږ په خلاف باندې استعمالوي فلهذا مسلمان یو ځل څو ځلې د یوه غر نه نه چیچل کیږي المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتین دوه ځلې یو انسان د یوه د یوه غار او د یو سوراخ نه نه چیچل کیږي چې بیا هم دا تجربه وکوي فلهذا چاته چې هم دا علم ور منتقلوي د هر څه نه مخکې باید هغه تقوا یو ځل برابره کړئ تعلق یو ځل باید د الله سره برابر کړئ بالعموم په ټولو سنتونو باندې په مختلف په ژوند کې په شریعت باندې برابر کړئ وروسته د هغې نه بیا دې علم ته کښېنئ ورونو دا علم دا علم زده کول ورځې غواړي دا هفتې او میاشتې هم نه غواړي څومره چې زمونږ زمونږ د افغانانو په کار دی زمونږ څومره ضرورت دی ورته په افغانستان کې چې څومره ورته ضرورت دی ورونو دا د هفتې نه زیات علم نه دی چې هر څومره غبي انسان چې لس ورځې له لس ورځې ورباندې ولګېږي د دې نه زیات وخت په دې باندې نه لګېږي دا بعضو شیان خو د یوې ورځې کار دی چې په یوه ورځ کې دا علم ورمنتقلېږي یو انسان کولی شي چې په یوه ورځ کې دومره شی زده کړي چې د عامو شیانو نه داسې شی جوړ کړي چې د چا کور والوځوي د چا موټر والوځوي یو انسان پرې والوځوي فلهذا په دې امور کې د الله نه د الله سره د عهد کول اول دا چې په دې علم باندې به صرف او صرف کافر د فقه د ضوابطو قوانینو مطابق به د هغې په خلاف باندې دا استعمالوو دومه خبره چې دا علم به بل چا ته نه ورښیو تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې د هغې د تقوا نه او د هغې د جهاد د تعهد نه موږ مطمئنه شوي نه یو درېیمه خبره ورونو دا ده چې دا علم دومه خبره مهمه خبره هم دغه وه چې دا علم دا علم به تر هغه وخته پورې چاته نه ور زده کوو تر څو پورې چې یو کس په یو نظم د جهاد کې نه راغلی یو او بل تر څو پورې موږ د هغې د جهادي د جهادي تعهد نه مطمئنه شوي نه یو او تر څو پورې موږ د هغې د تقوا او د خوف خدا نه مطمئنه شوي نه یو درېیمه خبره ورونو هر چاته چې دا علم ور زده کوئ د قرآن او د حدیث نه د قتل مسلم او د قتل ناحق په باره کې چې څومره ضوابط دي دغه ټول ضوابط به ورته ښیې دا حدیث به ورته یادوئ ور ورته یادوئ تذکیر به یې کوئ ورواروئ به یې موعظه به ورته کوئ وروسته د هغې نه که خدای نخواسته خدای نخواسته هغه په غلطه لاره باندې استعمالوي ته به په عند الله بريء یې نو زه هم موږ هم دا علم تاسو ته در منتقلوو په دغه عهد باندې چې دا عهد به موږ او د الله سره کوئ او د هغې نه وروسته خدای نخواسته والعیاذ بالله که ستاسو نه څوک داسې څوک پیدا کیږي چې په غیر شرعي ځای کې استعمالوي نو موږ د نن ورځې نه د الله سره دا کوو چې الله موږ د دغسې کارونو نه بريء يو برائت حاصلوو د اوس ورځې نه نو الله رب العزت موږ ته د بدو توفيق نه راکوي ورونو کله چې باروت داسې یو سلا ده چې هغه هدف فرق په مابین د محارب غیر محارب کې نشي کولی تاسو وګورئ چې باروت چیرته استعمالیږي خو یا مین استعمالیږي یا واسکټ استشادیم استعمالیږي یا موټر د استشادی استعمالیږي دغه د دې طریقې دی بله طریقه خو دا نه لري خو یا به یې ماین کوې یا به یې د استشهادي واسکټ یا به د استشهادي موټر وي دا چې ته هم چیرته دښمن ته ورځې د دښمن انسان ته غالبا تنها نه میلاویږي اغلب ګمان دا دی چې غټ غټ اهداف چې کله انسان ترلاسه کوي هغه کفارو جوړ کړي دي همدې په خاطر باندې همدا استراتیژي همدا ده چې په داسې ځایونو کې دي کوم ځای ته چې وصول مشکل وي هغې ته ورسېدل مشکل وي د خلکو په منځ کې په داسې مناطقو کې په کومو مناطقو کې چې حتی کفار تر دې اندازې پورې هم کوشش کوي هغوی د اسلام ثقافت ویلی دی وایي یې د مسلمانانو حربي جنګي علم او فقه هغوی وایي موږ یې نه وایي هغوی وایي هغوی ته پته ده څو څو ځلې د هغوی د خولې نه دا خبرې راوتلې دي چې هغوی قصدا په داسې ځایونو کې ځایونه جوړوي چې هغوی ته پته ده چې د مسلمانانو د مسلمانانو د جهادي ثقافت په رڼا کې په دغه ځای کې حمله کول جواز نه لري، په لحاظ هغوی غواړي چې ځان په مسلمانانو باندې وساتي، د مسلمانانو په منځ کې ځان وسيي تر څو پورې يو استشهادي دوی ته ورنشي، ځکه چې مسلمان د دې خيال ساتي. نو په لحاظ موږ او تاسو به ورونو کله چې د دې علم نه استفاده کوو هغه غالبا داسې ځایونه دي ورونو چې په هغې کې احتمال د دې شته زیات احتمال د دې شته د دې فقهي مسلې حل څه دی ورونه یوه مسله ده مشهوره مسله په فقه کې تطرس یعنی وقایه جزاکم الله خیر وقایه یا ډال چې ورته وایي سپر سپر د تطرس دی سپر نه اخیستل شوی دی ډال نه په لغت عربي کې پخوا زمانه کې به چې کله جنګونه کېدل پخواني جنګونه به په تورو باندې کېدل پخوا به عسکري خلکو قلعې جوړولې لوی لوی قلعې به یې جوړې کړې تر ځان ځانه به یې چې دیوالونه جګ جګ دیوالونه تاو کړل حتی پوره بازار پوره یوه منطقه پوره یو ښار به یې د ښار شاوخوا به یې چاردیوالي تېره کړه، داسې چاردیوالي چې په هغې باندې آس هم نه شي تلای او په هغې باندې په اسانه باندې انسان هم نه شي راوښتلی. نو چې کله به یې جنګونه جنګ شروع شو، هغه وخت کې جنګ په توره و، یا په تیر باندې و، په غشي باندې یا په نیزه باندې و، دا شیان قلعې ته هیڅ ضرر نه شي رسولی. نو ورونو د اول ځل دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طائف کې د طائف په قلعه باندې چې د کفارو قلعه وه لویه قلعه وه هغه هم دغسې ته یو بازارګوټي غونته یعنې ته یو لوی سکني ځای د استوګنې ته ځای دیوالونه راتاو کړي وو په دې کې داسې خلک هم اوسېدل چې هغه غیر مقاتل خلک وو حتی ماشومان او زنانه هم په جنگ کې محارب وژل صرف محارب د محارب وژل موږ تاسو ته جواز لري د دې محارب که ښځه یې موږ ته جواز نه لري چې دا مړه کړو اګرچې کافره ده د دې ماشومان وژل موږ ته جواز نه لري اګرچې د محارب کافر اولاد خو موږ به یې نه وژنو سپینګیری نه وژل کیږي د دی راهب او عالم چې په جنگ کې شریک وي نه وژل کیږي هغه ښځه هغه راهب هغه سپینګیری په جنگ کې وژل کیږي کم چې یا پر رأی سره یا په خپل مال سره یا په یو کار د کارونو کې په جنگ کې شریکیږي نو په طایف په قلعه کې دغسې خلک وو چې غیر محارب وو یعنی یا د کفارو ماشومان وو یا د هغې زنانه وې یا حتی داسې مسلمانان مستضعفین مسلمانان هلته وو چې وتلی نه شوی هغې ټول دلته وو دا قلعه چې کله محاصره شوه په دې قلعه کې ورونو مسلمانانو ډېر وخت کوشش وکولو نه فتحه کېدله ځکه په تیرو په کمان باندې دوی راوتل نه هغوی د ځان لپاره خپل ټول وسایل جمع کړي وو سره د اوبو او د خوراکونو چې میاشتې میاشتې په هغې باندې ګزاره کولی شوی مجاهدین راغلل محاصره یې کړل نه کېدله د دې نه وروسته د اول ځل دپاره منجنیق اختراع شو منجنیق منجنیق منجنیق منجنیق د ټال په شکل باندې یو شی و چې هغې دپاره به یې ټال لکه ځانګو د ځانګو په شکل باندې داسې دلته په هغې کې تار اچولی پړي اچولي داسې او په دغه ځای کې به یې غټ په دغه ځای کې به مسلمانانو غټې غټې تیږې ورته کېښودلې ملعقنما څمڅنما شی نو وروسته د هغې نه به یې دا زنګولو زنګولو به یې وروسته به بیا پرېښودلو نو د غټه غټه تیږه به څنګه شوه لاړه به سیده به یې دې ځای نه راغله قلعې ته یا به د قلعې په دیوال ولګېده یا به په دروازه ولګېده دروازه به یې ماته کړه یا به د دې ځای نه لاړه دغه ځای ته صحیح شو نو دا تیږه چې اوس د دغه ځای نه راځي دلته لګېږي ماشوم دلته شته ښځه دلته شته غیر محارب خلک دلته شته او که نه شته په دې کې کېدای شي مسلمان هم یشته او که نشته دا د نبی علیه السلام د طرف نه چې د منجنیق تیږه ځي دا د کافر او د مسلمان ترمنځ فرق کولی شي نشي کولی نو د اول ځل دپاره نبی علیه السلام دا استعمال کړی دی وروسته بیا همدغه منجنیق ته توري وکولو مخکې به مسلمانانو کاڼي ګټې پکې ښودلې بیا وروسته د هغې نه په دې کې به یې اور ښودلو مشتعله ماده به یې پکې ښودله دې ته به یې اور ورته کړو وروسته د هغې نه به یې اور وویشتو نو دا وزن به یې هم درلود هلته چې به ولګېده اور به یې هم اچولو نو کله چې دا اور دلته واچوي د یوه کور باندې اور ولګي په دې کې ماشومان شته او که نه زنانه وي او که نه وي نو فلهذا علماو د فقه علماو د منجنیق د استعمال نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عمل نه دغه استفاده یعنی دغه فقهي حکم یې ترې راویستلی دی چې هغه ځایونه د کفارو چې د هغې فتحه کېدل د هغې محوه کېدل د هغې لرې کول جواز نه لري امکان نه لري بغیر د یو داسې سلا نه چې هغه سلا دغه ځای محوه کړي ړنګې کړي او همه تباهي پرې واچوي په داسې ځایونو کې جواز لري خو شرط کې دا دی چې انسان حد الامکان په هغې کې کوشش د غیر محاربینو وکوي چې هغه پکې ونه لګېږي هغه پر څو طریقو کېدای شي په قلعه کې دننه خلک دی هغې ته احوال ورکوي چې ورونو موږ د قلعه ولو تباه کوي باید دې ځای نه ووځئ مجاهدین باید په کومو ځایونو کې چې د امریکایانو کمپونه دي شاوخوا د هغې کورونه دي مسلمانانو کورونه دي یا په بازارونو کې په یو ځای کې د یو کمپ جوړ کړي یا یوه اداره جوړه کړي نو مسلمانان مخکې له دی چې منجنیق باندې وولي په باروت یې وولي استشهادي ورشي باید د خلکو ته مسلمانانو ته یو عام اعلان وکوي هغه دا چې دغه دښمن اشغالګر موږ ولو تباه کوو یې په لهذا مسلمانان دی باخبره وي چې د دې خلکو د موټرو تر څنګ مه ګرځئ د دې خلکو د کمپونو تر منځ څنګ مه ګرځئ او د دې شاوخوا سکن مه اختیاروئ دلته استوګنه مه اختیاروئ کله چې دغه کوشش وشي وروسته د هغې نه بیا په منجنیق باندې ولې ستا منجنیق خطا شي د مسلمان په کور ولګي ستا بارود خطا شي یا په دې ضد کې یو د مسلمان موټر هم راشي وروسته د هغې نه ته په هغې باندې بیا مکلف نه یې په خبره پوه شو دا د تطرس مسله ده تر ننې ورځې پورې ولې علما ولې ورونو که دغسې دا کار ونه شي دا یوه مسله ده د منجنیق مسله چې عامه تباهي بله د تطرس مسله دا ده چې کفارو دا د پخوا د کفارو طریقه طریقه دا وه چې کوم وخت کې جنګ په تیرو په کمانو په دې شیانو باندې و په غشو باندې و چې کله به یو دښمن راغی د بل دښمن کلی به یې ونیولو نو د هغې د کلي نه به د هغې ماشومان به یې راوویستل زنانه به یې راوویستلې وروسته د هغې نه چې به په کوم ځای کې دی قله ځان ته جوړوله یا به یې کمپ ځان ته جوړ کړو کوم ځای کې به یې خیمې درولې وې نو شاوخوا به یې د خپلو خیمو نه مسلمانانو ته خیمې ووهلې په دې کې به د کلی به یې راواخیستو دلته به یې دوی اوسول او خپله به دوی چېرته اوسېدل په داخل کې به اوسېدل نو دا به یو کمربند جوړ شو تطرس به یې وکول وقایه به یې وکوله ډال به یې جوړ کړو سپر به یې جوړ کړو د چا نه د مجاهد د مسلمانانو د اولادونو نه د زنانو نه نو کله چې به دا وشول مجاهد چې به کله راغی په دې سرحد باندې به ورته ودرېدو تر څو یې وولي اخو پخواني د اوسنۍ زمانې هغه نه دی چې مقوسه او نصف مقوسه او پوره مقوسه غي چې دغسې وولې نو څه به یې کول تیر به په دې باندې ورتلو سوار به په دې باندې ورتلو نو دی ته چې به ورتلو اول به څوک لګېدل دا مسلمانان به لګېدل فلهذا کله چې دا طریقه هغه اختیار کړه فقهاو د دې دپاره په دې شرط باندې جواز ورکړلو که چیرته دا د کفارو عام صفت او شیوه او روش او طریقه او طریقه یې همدغه جوړه شي چې د مسلمان د خپل ځان ساتنې دپاره دغه کارونه اختیاروي نو په دې سره خو جهاد سقوط کیږي او د دې خلکو وژل د جهاد د سقوط نه غټ مضرت او غټه غټ نقصان نه دی په فقه کې یوه قاعده ده او هغه دا ده چې کم غټ غټ ضرر په کم ضرر باندې دفع کېدلی شي یا ارتکاب و اخف الضررین دا یوه قاعده ده چې دا جایز دی دوه کارونه دي په دواړو کې ضرر دی په یوه کې زیات ضرر دی په بل کې کم ضرر دی څه به کوې دا کم ضرر به په ځان باندې منې تر څو پورې د غټ ضرر نه ځان بچ کې نو دا چې یو طرف ته دغه یو څو مسلمانان دي یا په سلګونو دي یا په لسګونو باندې دي یو طرف ته د دې وژل وژل واقع کیږي که دا کمپ د دې ځای نه لرې کوي او بل طرف ته که دا نه لرې کوي څه کیږي جهاد ساقط کیږي څوک مسلط کیږي کافر مسلط کیږي نو د کفارو تسلط غټه غټه ګناه یا غټ ضرر دی او که د مسلمانانو یو څو مسلمانانو له منځه تلل د کفارو تسلط دا غټه ګناه ده دا غټ ضرر دی ځکه دا د دین دا که دلته تسلط ته راځي ټول دین له منځه ځي د انسان حیا ناموس هر څه یې د منځه ځي او که د دې خیال ونه ساتل شي نو یو څو مسلمانان به د دې په ضد کې راشي یعنی د دې په وجه باندې به په شهادت باندې ورسیږي مړه به شي خو دښمن به د غټ ضرر نه به ځان خلاص کړی فلهذا علماو وویل چې دوه خبرې مو زده کړې چې یو هغه دښمن چې په یو داسې سلا باندې نه پرته چې په هغه سلا د دمار شامل یا د عام تباهۍ سلا نه پرته په بل شي باندې له منځه نه ځي دا مسلمان دپاره جواز لري خو کله جواز لري چې دا یې آخرنۍ حربه یې د مسلمان داسې نه چې دا کمپ په کمین باندې هم کیږي په تعرض باندې هم کیږي په تهدید باندې هم کېږي ته د اوله سره ورته استشهادي برابرې نه دغسې تبایې د عامې تبایې اسلحه استعمالول په هغه وخت کې جواز لري چې د هغې نه پرته بله سلا هغې ته کارآمد نه وي کار نه ورکوي په خبر پوه شو دا ضوابط دې دی علماو داسې عامه نه ده بیان کړې چې نه ولې جواز لري نه ضوابط شته که دا په محاصره باندې لاره پې بنده کړې چې وځئ دې ځای نه اوبه ورباندې بندې کړې دا تا ته جواز نه لري چې د مسلمانانو سره دا مړه کړې اول به د هغه اختیار یې که په نورو سلابانګان باندې کېږي ووې کوه که په هغې باندې نه کېږي چې دا کله اخرنۍ حربه شي بیا به استعمالوي یو دوم حد اقصا عظمي کوشش به دا کوې چې مسلمانان چې داسې یوه طریقه اختیار کړئ چې په هغې کې غیر محارب درنه ونه وژل شي لکه څنګه چې مثال ورکړو که هغه د اعلان په ذریعه باندې وي چې چاته اعلان وکوي یا معلوم کړي د مسلمانانو سکن پکې معلوم کړي چې مسلمانان په کومه طریقه باندې یو بل یا توقیت ورته وخت ورته معین وخت اختیار داسې وخت کې د عملیات اختیار کړي چې په هغه وخت کې جمع جوش د مسلمانانو یا د غیر مقاتلینو نه د غیر محاربین په هغه وخت کې کم یې لکه ته په یو دښمن باندې حمله کوې د بازار بازار دی یا سرک دی عمومي سرک دی دلته د دښمن د دښمن کمپ ده ته استشهادي ورولې دکه سهار اته بجې ته دلته عمل کوې دلته په لسګونو نه په زرګونو موټر دي څوک دفتر ته روان دی څوک مکتب ته روان دی څوک پلان ته روان دی که دلته یې ولې خامخا تانه په لسګونو په سلګونو نور مسلمانان هم مړه کیږي خو که دغه ځای ته ته مازدیګر راشې ته ماښام راشې یا سار وخته شپږ بجې ځان راورسوې نو وی ولې نو دلته شاز او نادر به درنه غیر محارب وژل کیږي صحیح شو فلهذا د دمار شامل اسلحه استعمالولو په خاطر باندې یا د تطرس په حالت کې چې کفار ستا د مسلمانانو په منځ کې اوسیږي په دغه دوو حالتو کې جواز لري تا ته چې ته هم دغه استعمال کړې د عامې تباهۍ اصلحه استعمال کړې او هم د مسلمانانو پروا و نه کوې او کافر له منځه یوسې خو په څه شروطو باندې په دې شرط باندې چې دا به ستا اخرنۍ اصلحه یي دا دښمن به په بله اصلحه باندې نه وهل کیږي یوه دومه خبره چې ته به داسې یو طریقه اختیاروې چې په هغې طریقه باندې غیر محارب خلکو ته ضرر ونه رسیږي که هغه د وخت په انتخاب باندې کیږي دا کار او که هغه د اعلان په طریقه باندې کیږي دا کار او که هغه په بله هر طریقه باندې کیږي ته به هغه طریقې ورته سنجوې بله طریقه حتی د انتخاب د عملیاتو د انتخاب په حالت کې چې کله ته ځای انتخابوې دا کمپ دی د کفارو کمپ دی کفار د دې ځنه روزانه راوځي لس پنځلس موټر ته دا دلته هم وهلی شي په دې دروازه کې هم وهلی شي د دې دروازې تر شاوخوا دکانونه دي عام موټر دي سرک دی مسلمانان په تیرو بیر کیږي که دلته یې ولې دا خامخا درنه لس پنځلس نور هم پکې ځي خو دا موټر چې کله راوځي تنا شي په دغه ځای کې بیروبار د مسلمانانو د عامو خلکو کم شي دلته یې هم وهلی شي په کوم ځای کې به د انتخاب کوي چېرته دلته یې وهې که دلته یې وهې دلته به وهې که د دلته ووهلو عند الله ته مسول یې که څوک درنه مړه شول د دې به ته جواب په ورځ د قیامت باندې ورکوې ولې ځکه چې د دې متبادل موجود و پنځوس متره که تا خطا حمله کړې وای په هغه صورت کې تا ته دا کار کېدو او په هغه صورت کې که بیا څوک درنه مړه شوي هم وای ته پې مسؤول نه یې وروڼو هر هغه ګناه هر هغه کار چې انسان ترېنه ځان نشي ژغورلی مجبور وي د انسان د طاقت نه وتلی هغه نه وروسته که د انسان نه واقع کېږي په هغې باندې انسان مکلف نه دی تاسو وګورئ په مانځه کې که یو سړی راشي مسافر یي دلته ورته دا معلومات نه چې قبله کوم طرف ته ده مونځ الله اکبر ودرېږي دا یې ونه کول چې وروره ګله لږ صبر وکړه که څوک د کلیوالي چې پوښتنه ته وکړو چې قبله کوم طرف ته ده یا ته وګوره که چا سره بوسله یي کوم وسیله یي ورسره دا یې چې ونه کړ چې څنګه راغله به بس د الله تعالی قبلوونکی دی الله اکبر دی دا سړي مونځ قبلېږي په دغه طریق په دغه وخت کې که د مانځه نه وروسته هم د مونځ هم کړی و وروسته یو کلیوال راغی چې وروره تا خو د مغ تا خو د مغرب په ځای د د قبلې په ځای باندې مخالف طرف ته مونځ وکولو دا مونځ د دې سړي نه دی شوی دوباره به یې راګرځوي خو که یو سړی راشي جیک شي داسې اندازه ولګوي چې یاره لمر کم طرف ته لویږي یا خپل اندازه یا شپې د ستورو یا څه بوسل یعنې خپل کوشش وکوي وروسته د هغې نه په مانځه باندې ودرېږي مونځ یې وکولو د مانځه نه وروسته کسر ته راغی چې وروره ستا مونځ بل طرف ته کړی دی اصلي طرف ته د مونځ ونه کولو نو په دې صورت کې د دې سړي مونځ پوره دی دا به مونځ بېرته نه راګرځوي ولې به یې نه راګرځوي ځکه چې د خپله سعی یې کړې ده خپل کوشش یې کړی تحري یې کړې ده تحري ورته وایي په فقه کې تحري دې کړې ده وروسته د هغې نه چې خطا راووته په هغې باندې دی مسؤول نه دی فلهذا همدغسې په دغسې عملیاتو کې چې دمار شامل د عام تباهۍ اسلحه پکې استعمالیږي که کم کس خپله تحري نه کړي خپل اقصا عظمي کوشش یې نه کړی چې مسلمانان یا عام خلک بچ کړي بیا یې دا عملیات وکول او په دې کې خلک له منځه لاړل دا انسان عند الله په قضا کې په قضا کې به دا قاتل نه بلل کېږي عند الله دا قاتل دی په ورځ د قیامت به د دغه خلکو خون او وینه د دې سړي په غاړه باندې او د هر هغه ګروپ په غاړه باندې څوک چې په دې محفل د مشورې کې ناست وي او د هر هغه امیر او قماندان په غاړه باندې وي څوک چې د داسې عملیاتو امر ورکوي خو که چېرته مجاهدین د دښمن د وهلو په خاطر باندې راجمع کیږي یا امیر هغې ته حکم کوي یا دوی سره کینې مشورت کوي چې دغه کمپ دی دغه کمپ وهو یا یې په استشهادي وهو یا یې په ماین باندې وهو یا یې په نور اسلحه باندې په توپخانه باندې وهو خو مشکل دا دی چې دلته کلی دی دلته دکانونه دی دلته بازار دی دلته سرک دی وروسته د هغې نه هغه ګوري د دې پوره ترسد کوي چې د دې ګاډي څه وخت راوځي څه وخت ننوځي کوم وخت کې بیروبار زیات دی کوم وخت کې کم دی په بله طریقه باندې امکان لري او که نه لري که راځئ په استشهادې نه وو راځئ په توپخانه باندې وولو توپخانه تقریبا تقریبي اسلحه ده چې رامي تکړه وي انشاءالله مرمۍ به بل چېرته تجاوز نه کوي په دې باید وولو که بیا دا هم نه کېږي چې نه دا تر څو پورې دا په دې باندې ډېر عملیات کړي دي دا دې ځای نه نه ځي یا نقصان نه ورته رسېږي یا یې زیرزمینۍ جوړې کړي دي نو فلهذا دې ته د استشهادي ضرورت دی نو وروسته د هغې نه به دا ټول سنجوئ چې په کم وخت کې بروبار زیات په کم وخت کې نه آیا په بل ځای کې امکان لري د دې وهل او که نه ته یو یو ټارګېټ یو هغه د ځان ته د یو هدف انتخاب کړی وي وزیر دفاع دی وزیر داخله دی یا استخبارات یو غټ خبیث دی ته هغه په بازار کې هم ویشتلی شي په جومات کې هم ویشتلی شي په یو کله چې بازار کور طرف ته روان په یو دښته کې هم وژلی شي خو دا چې ووایې چې لرې که دا ټول فاسقین او منافقین دي چې په ورشه ګړاس په جومات کې ولې دا جواز لري جواز نه لري عند الله به د د یوه یوه قطرې د قطرې د وینې جواب په ورځ د قیامت ورکوي اگر که دا خلک فاسقین هم دي اگر که دا فجار هم دي فاجرین هم فاسق او فاجر دی الله دی ستا فاجر او فاسق خو نه دی تا ته دا حق چا درکړی دی چې فاجر ته وجنه دا چې ته کافر وژنې دا هم حق نه لرې مګر په دې وجه باندې حق لرې چې الله درته ویلي چې ویې وژنه د کم چا د وژلو حق چې تا ته الله نه دی درکړی په هغې کې ته مختار نه یې چې ته فیصله وکوي چې نه دا خلک وژل دا ټول منافقین دي که جومات هم راځي دا مونځ هم د نفاق دی نن ورونو په خبره باندې پوه شوې په دې مسله باندې چې کله هم دوه کارونه کوو یا په داس ځای کې په دښمن باندې حمله کوو چې شاوخواته مسلمانان من حیث کمربند یا قصدا یا بغیر قصد یا کفار راوستلی دي مخې ته درولي دي یا کفارو نه دي راوستلی خو عام مسلمانان دي کفار راغلي دي مسلمانان په منځ کې ځان اچولی دي نو په دې وخت کې به موږ ته جواز لري چې په دې باندې حمله وکوو که په هره په نو دمار شامل اسلحه باندې که په بل اسلحه باندې خو شرط به پکې دا وي چې دا به آخرنۍ اسلحه آخرنۍ حربه به وي بله طریقه به ورته نه جوړیږي بیا به خپل عظمي کوشش عند الله الله ته به پکې صادقه وو چې خپل عظمي کوشش به خامخا پکې کوو تر څو پورې عام خلک پکې بچ شي وروسته د هغې نه که د ټول کوششونه علاوه وروسته زموږ په توپ زموږ په ټانک زموږ په زموږ په باروتو باندې څوک له منځه ځي غیر مقاتلي غیر محاربي نو بیا د هغې هغه خلک به په خپلو نیتونو باندې راجګېږي که مسلمان یي لکه څنګه چې سړی په عام مرګ باندې مړ کېږي مړ شو عند الله به په کوم نیت باندې په کوم عقیده باندې چې په عقیده باندې به راپورته کړي که مرتد وي جهنمي دی او که فاسق او فاجر وي د الله تبارک وتعالی ته مشیت لاندې دی که الله یې بخي او که جهنم ته یې بیایي او که ښه مسلمان مجاهد سړی وي واجب الجنت وي چې څنګه مړ شي جنت ته به ځي لکه عام طبیعي مرګ باندې سړی مري د هغې په مسلمان باندې بیا نه دیت شه په دنیا کې او په آخرت کې انشاءالله په هغې باندې ګناه نشته خو دا بیا تکراروم چې دا په هغه وخت کې چې چا خپل عظمي کوشش کړی نه دا ورونو د دغسې کارونو حدیث شریف موږ تاسو وویلې چې کم انسان وینه د مسلمان نه تویوي تر هغه وخته پورې د الله په رحمت کې مګر چې کله یې وینه توی کړه ورونو دا د فرد مسله هم ده د ګروپ او د تحریک مسله هم ده که یو ګروپ هر هغه ګروپ چې ناحقه وینه یې نه توی کړي د الله د رحمت تر سوري لاندې دی خو چې کله یې ناحقه وینه تویې کړه د الله په غضب باندې ځان اخته کړو کم کسی چې کم کس چې د الله لعنت ورباندې راشي د الله غضب ورباندې راشي هغه کس هغه ګروپ هغه تحریک بیا د کامیابۍ د کامیابۍ درشل ته رسیږي هرګز بیا نه رسیږي نو وروڼو د دې په خاطر باندې هم وینو نه باید ځان وساتو چې جهادي تحریک هم د ناکامۍ سره مخ نه شي ورونو په دنیا کې په اوسنۍ زمانه کې په ډېرو ځایونو کې داسې تحریکونه راپورته شوي دي جذباتي احساساتي د اسلام په خاطر موږ د هغې په جا... موږ د هغې په هغه باندې بد ګمان نه کوو د هغې په زړونو باندې حکم نه کوو قضاوت نه کوو خو ورونو د شرعي امورو خیال یې نه دی ساتلی خپل دښمن په جماعت کې په مخه باندې ورشي په جماعت کې یې الوځوي په عام بازار کې په مخه باندې ورشي په عام بازار کې یې الوځوي داسې تحریکونه په سترګو باندې لیدلي دي او په ډېره کم مدت کې داسې تحریکونه تیر شوي دي په دنیا کې چې د سختې رسوایۍ سره په دنیا کې هم مخ شوي دي د ناکامۍ سره هم مخ شوي دي په آخره نتیجه یې صفر او مسلمانانو ته برعکس مسلمانانو دپاره د پیغور سبب ګرځېدلي دي د خلکو لاره د دعوت لاره نیولې ده د دین لاره خلکو نیولې ده همدغسې خلکو دا نن چې په مسلمانانو باندې نن په عامو بازارونو کې دمکې کیږي انفجارات کیږي په جوماتونو کې انفجارات کیږي په سلګونو خلک نن د مجاهدین نه متنفره کیږي د جهاد نه متنفره کیږي د غاړې یا د پوزې پېزوان چې ورته وایي هغه جوړ شوی دی چې چا ته هم وایي وایي دا مجاهد دی دا جهاد دی ته وایي په جومات کې قرآن ټوټې ټوټې پروت دی بیا د هغه بیا اعلام دی هغه ساحر اعلام دغه شیطان اعلام د دې د ذرې نه د ذرې نه اتوم درته جوړوي د ذرې نه فیل درته جوړوي نو دغسې صحنې راواخلي بیا عامو مسلمانانو ته ورښیي په دنیا کې هم چې څومره مسلمانان دي په نوره نړۍ کې د جهاد او مجاهدینو برخلاف یې کوي دا حقیقت دی ورونو دا د هغه چا نه پوښتنه وکوي څوک چې د عوامت الناس سره د خلکو سره په ارتباط کې دي هغه خلک چې د جهاد دعوت خپروي د هغې خلکو خطونه راځي مجاهدینو قیادتونو ته چې د الله په خاطر باندې دغه بې بند و باره وښانې چې ځانه جوړ کړي دي چې قیزه نه لري دغه لږ را قیزه کړي خلک متنفره کیږي خلک متنفر دي خلک مخکې ځانونه قربانول نن چې مجاهد د یوې چاندې دپاره هم ورشي لعنت لعنت ورباندې وایي چې دا تاسو جهاد کوئ موږ تاسو ته سترګې وي چې تاسو به یو د اسلامي نظام موږ ته راولئ یو عدل او انصاف موږ ته راولئ تاسو هغه کارونه کوئ چې زموږ په جوماتو نه په جومات کې موږ درنه مسؤول نه یو نه درنه په خپلو بازارونو خپلو مکتبونو مدرسو کې درنه مسؤول نه یو فلهذا ورونو د فقه الجهاد د یو مجاهد دپاره ډېره لازمي ده چې کله هم د باروتو دغه علم زده کوئ د هغې نه مخکې باید خوف خدا نه زړونه ډک باید خپل فکرونه او عقلونه هم د فقې د نور نه منور وي باید په دې باندې پوه شي چې چیرته جواز لري چیرته جواز نه لري ورونو په ډېرو داسې ځایونو کې عملیات شرعا جواز لري خو حکمتا جواز نه لري ډیر داسې عملیات دي چې هغه په شریعت کې جایز دي چې ته دا سړی په داسې ځای کې وولې د شرع اجازت درکړی یي خو وروڼو هغه په حکمت تقاضا دا نه یي که دا کار وشي خلک متنفره کیږي د مجاهدین نه په داسې وخت کې هم تا ته لازمه نه ده جواز درته نه لري چې ته دا کار وکوې تاسو وګورئ چې ابی ابن سلول ابی ابن سلول پېژنې څوک د منافقینو رئیس هغه چې کوم نقصانونه اسلام ته او رسول علیه السلام او جهاد ته رسولي دي د اوس زمانې ټول منافقین چې راجمع شي دومره نقصان نشي رسولی احد ته مجاهدین روان دي څو کسان روان وو زر کسان روان وو چې د جنگ صحنې ته رسیږي درې سوه کسان د خپل ځان سره بیرته راګرځوي په مسلمانانو کې شکست ګډول د کفارو سره د کفارو ملاتړ کول فتنې مجاهب مسلمانانو په منځ کې راولاړول نبی علیه اسلام ته ګستاخي کول او کنځاوې کول او فلان د ټول د ټول جفاوې د ټول ظلمونه د ټول منافقتونه د ابی ابن سلول کول بیا به په قرآن په آیات باندې ثابت دی چې د کفارو په خلاف وجنګېږي او د منافقینو په خلاف وجنګېږي خو نبی علیه السلام سره په صف کې د منافق موجود دی نه وژني ولې نه وژني قرآن ورته وایي چې قرآن کې عمومي حکم راغلی دی چې مړی کړئ قتال وکوئ کفار سره وجنګېږئ منافقینو سره وځئ واغلظ علیهم په دی باندې سختی وکوئ خو نبی علیه السلام دلته استثنایی حالت ته استثنا کوي دا ابی ابن سلول ولې ځکه چې نبی علیه السلام ته څو ځلې عمر رضی الله تعالی عنه راغی د ابی ابن سلول زوی عبدالله ورته راغی چې یا رسول الله پرېږده چې د سړي سر ووهو نبی علیه السلام ورته وایي چې نه زه دا کار نه کوم ځکه چې بیا په شام په شام پورې زموږ دعوت رسېدلی دی هلته به خلک وایي چې زموږ د دین په باره کې زموږ په د دعوت په باره کې اروي هلته به دا خبر به هلته لاړ شي هلته به خلک وایي چې محمد خپل خلک وژني هغوی ته څه پته ده چې دا منافق دی هغوی خو د لرې خبره اروي نو فلهذا نبی علیه السلام صرف د دغه یوه حکمت په وجه باندې چې بیا مجاهدین او مسلمانان او د مسلمانانو صف په دې بدنامه نشي د دغه بدنامۍ نه د ساتلو په خاطر باندې نبی علیه السلام د دې ظالم د دومره ظلمونه ټول په ځان باندې منلي وو د ټول جفاوې د ده منلې وې د ټول نقصانونه یې منلي وو دا یې په زړه باندې تېرول په ځان باندې تېرول خو دا یې نه شوای زغملی چې د اسلام یا د مسلمانانو د شکل او صورت بدنامه شي نو ورونو نن ډېر داسې کارونه دي چې هغه په شریعت کې کېدای شي جواز ولري دا چې مثلا یو غاټ یو غټ مشهور عالم وي خو منافق وي ښه درته معلوم دی چې د دې مرتدینو سره ولاړ دی خو هغه عالم دا یو مثال درته وایم خو هغه عالم دومره شهرت په منطقه کې لري چې ټول خلک د هغې مریدان دي د هغې وژل شرعا تا ته جواز لري خو ته حکمت ته ګورې که دا عالم تا هلته مړ کړو مردار دی کو هلته د ټولې منطقي خلک د مجاهدینو په خلاف باندې راپورته کېږي والله که بیا بیا شپه ترې نه تېره کوي جواز نه لري چې دا کار ته وکوي فلهذا د جهاد په مسایلو کې د نقل او د عقل د دواړو نه به کار اخلې وروسته د هغې نه به د هغې څه نتیجه راوځي یو طرف ته به نقل در سره نقل یعنی شریعت شریعت مسایلو ته به ګورې بل طرف ته به در سره عقل هم وي وروسته د هغې نه به مساوي کامیابي راځي او که نه نقل دی شریعت در سره شته خو عقل در سره نشته نو بیا هم ته اسلام ته نقصان رسوې ډېر داسې کارونه دي جواز لري شرعا جواز لري خو هغه تاخیر کول په دې وجه باندې د حکمت په بنیاد او په اساس باندې لرې کول د هغې لازم دي الله رب العزت موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي چا سره که څه سوال وي سوال کولی شي